قوم چې تبا شوی دغه سی واقعیا د فرعونانو ذکر کی دا تر نوی آیت پورې بیانی دویمه خبره ترغیب د توبې ته په ذکر د قوم د یونس علیه السلام سره توبه وباسئ الله تعالی به هم د عذاب نه بچ کړي لکه د یونس علیه السلام قوم ته عذاب راغی خو لیکن الله تعالی بچ که لکه توبه یې ویستله اته نوي کې هغه بیانېږي درېیمه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم بیان په باره درد د شرک په عبادت کې د الله تعالی پیغمبر د شرک رد کړی دی او بیا خصوصا شرک په عبادت هغه بالکل رد کړی دی یو سل یو سل څلورم آیات کې دغه سره رد د شرک په تصرف په یو سلوم آیات کې رد د شرک په عبادت په یو سل شپږم آیات کې اخر کې بیا ترغیب دی قرآن کریم ته وتلو علیهم بیان که په دیوانی نبا نوح خبر او واقعه د نوح علیه السلام اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته یا قوم یا قوم زما ان کان کور علیکم مقامی که ګران وي په تاسو باندې مقامی ودرېدل زما و تذکیری او بیان کول زما بی آیات الله دا الله تعالی د آیاتونو او بیانول زما آیاتونو د الله تعالی لره فعل الله توکلت نو خاص ما په الله تعالی باندې ځان سپارلې دی پاجمی او امرکم نو کلک کوي مضبوط کوي امرکم تدبیر خپل او شرکاکم وضع شرکاکم لپس فکر مقدر دی او راو بالا خپل شریکان ثم لا یکن امرکم علیکم غمه او بیا دی نوی تدبیر ساسو علیکم به تاسو باندې غمتن پټ ما په خلاف باندې تدبیر وکي خو لیکن دا تدبیر پټ مکوي بلکې خیخ کارا وکي ثم قو الیا او بیا تکلیف راکې ماته ولا تنذرون او مهلت مرا کوي ماته په دې آیت کې واقعا د نوح علیه السلام بیان شوله په دې کې ذکر د تخویف دی او په دې کې تسلی هم ده ان کان کبر علیکم مقامی مقام دی مقام په زور د میم سره چې راشي په معنا د ودرېدلو سره او په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې نوح علیه السلام چې کله بیان کو په ولاړه باندې وکړو او تذکیری بی آیات الله بآیات الله د دین معلومه شوه چې ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دعوت هغه د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د آیاتونو فعلى الله توکلت دین مخکې په عبارت کې تقدیر دی فعظمت مراقت لی وایزای زه خو تاسو ته د الله تعالی کتاب بیانوم لیکن تاسو عزم کړی زما په قتل باندې او ما ته تکلیف را کول باندې وعزمتم علی قتلی و ایزائی تاسو دا عزم کړی نو که تاسو دا عزم کړی او ما یې روی په دې باندې چې الله تعالی کتاب بیان مکوه نو فعل الله توکلت ما خاص په الله تعالی باندې ځان سپارلې فاجمی امرکم نو کلک کوي مضبوط کوي خپل تدبیر ثم لا يكون امركم عليكم غمه د دې معنی دار چې زما په مقابل کې تاسو کم تدبیر کوئ کم د یو بل سره مرګرتیا کوئ تړون کوئ او ډله پاره کوئ نو بالکل ښکارای وکئ ثم مقضو الیا بیا زما فوار کې کوم فیصله کوي نو بالکل ښکارای وکئ ثم مقضو الیا دې کې د قضا نو مراد یا تکلیف را کول تی مراد دی او یاردین مراد فیصله کول ما ته خپل فیصله واوروي ولا تنذرون او ما ته هیڅ قسم مهلت نه راکوي دا دلالت کوي په ډیر شجاعت د د نوح علی صلوات والسلام باندې فإن تولیتم فما سألتكم من اجر ان اجر الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين په دې آیت کې یو الله تعالی دا ذکر کوي چې نوح علیه الصلاۃ والسلام دا تمدار سړی نه و نشواله د تمې د نوح علیه الصلاۃ والسلام دا کله چې انسان د چا د مال تمه کوي هغه ته حق نشي بیانولی فإن تولیتم نو که مخ وړو تاسو فما سالتکم من اجر نو مان دې غوښتل استاسو نه څه مزدوري سوال بیا دانه شوی چې را تاسو موږ نه مزدوري غوښتلې وه او مونږ هغه نه شو درکولی دې وجې نه مونږ خبره نه ده منلې دا مونږ مخکې هم دا مسله ویلې ده بیا به هم دا بار بار راځي په انبیا علیه صلات وسلام باندې دعوت کول دا فرض و په چا باندې چې دعوت رسول د الله تعالی د دین خبره رسول فرض دي نو هغې له په هغې باندې پیسې اخیستل شرعا صحیح نه دي فما سالتکم من اجر نوانه دی غختل تاسو نه سم مزدوری ان اجر الا علی الله نره مزدوری زما مگر په الله تعالی باندې ده ما مال به الله تعالی دی اجر راکې فإن تولیتم دا شرط دی جزار دی پر حذف دی اصل لسره که تاسو مخړوي نو په ما باندې سملامتیا نشته پلا ملام علیه په ما باندې سملامتیا نشته ولی یک فما سالتکم من اجر تاسو نه خما څه مزدوري نه غوښتلې ان اجر الا علی الله نه مزدوري زما مگر په الله تعالی باندې دا امرته او حکم شوی دی ماته ان اکون من المسلمین چې زه شمه من المسلمین د حکم منونکو د الله تعالی نه من المسلمین تابعداري کوونکې د حکم د الله تعالی په اخلاص سره په مسلمین کې معنی د اخلاص او معنی د تابعداري پرته ده نو پورا معنی به دا شي انا کونه من المسلمین او حکم شوی دی ما ته چې زه تابعداري کوونکی شم د حکم د الله تعالی په اخلاص سره ځان کې اخلاص هم پیدا کړم او د الله تعالی د حکم تابعداري هم وکړم دویم معنا په سرینه کړی دا مسلمین په دې آیات کې درې مخکې جملې سره مطابق معنا وکوي نو دې کې معنا دا شول چې انا کو او امر ته ما ته حکم شوی دی انا کو من المسلمین چې زه شمه دعوت درکون کې تاسو ته بغیر د اجرت نه که خلک کې قبلې او کنه قبلې مسلمین دې کې دا معنا چې زه تاسو ته الله تعالی د دین دعوت کوم خو لیکن تاسو نه په دې باندې سو اجرت نه واړم المسلمین یو درې معنا په سرین بیان کړل مسلمین یعنی من جماعت المسلمین او د مسلمین نه مراد د انبیاء علیه الصلاة والسلام ډله تی مراد ده نو معنا دا شوله چې په بیان باندې اجر ناخلی دغه انسان د جماعت د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه دی نور پیغمبران نه دی اخیستی زم نه اخلمه نو قوم خبره ومنله او که ویې نه منله فکذبوه نو دروغجن یې وګڼه هغه لره فنجیناه نو عذاب راغی نو بس مونږ هغې لره فکذبوه کې په دې کې اشاره شوله سبب د عذاب ته الله تعالی په عذاب را وغست ولی ځکه چې الله تعالی د دین نه انکار وکړ الله تعالی د وحی نه انکار وکړ فنجیناه نو بچ کوم غیر او مم ماهو او هغه چا لره پلفل کیش په کشتۍ کیو کشتۍ چرته و نورستو سور یهود کیو داغي سنه سو وضاحت راشي نور بل دی کیو داغي وضاحت راځي کله چې انکار وکړه الله تعالی نوح علیه السلام ته یو کشته جوړه کړه نو وچ از مکه ده خلق د سکلو وبنه لري او الله تعالی تو کشته جوړه کا الله تعالی تو طریقه خو دلوي داسې داسې کشته جوړه کا بی اعیننا و و وحینا ورستو ورازی سوره یهود کې وراشي کشته جوړوله خلق به په خو باندې تیریده ته پوس په دکاو په دې کشته باندې سکه وي خیر خو وي او خیر دی د الله تعالی عذاب راځي سیلاب راځي د هغې نه د بچاو دپاره دا جوړوم نو کلما مر علیه ملأ من قومه نو په هغې پسې بیا مسخرې وکړلې پېشاړې یې پسې کولې مننډې یې پسې کولې وایي دې لیوني ته ته وګوره هغې ته لیونی وایه نو نوح علیه صلات وسلام به ته اوس تاسو مسخرې کوئ خو چې کله عذاب راشي نو مونږ به هم دپسې داسې مسخرې وکړو لکه تاسو چې څنګه مسخرې کوئ په مونږ پسې نو بس د غراغه د اسمان نه طرف نه اوبه را روانې شولې راورېدل شروع شول لاندې د ځمکې نه اوبه راوخوټ کېدلې بس ځمکه چې د اوبو نه ډکېږي نوح علیه صلات وسلام ته الله تعالی ویل ستا او ستا مرګري په دې کشته کې سوار شي الله تعالی تاسو پرې کې بچ کی فنظر وګوره کیف کان عاقبت المنذرین نو سرنګ شو اخیره انجام د یار ورکړل شو المنذرین چې غی ته یار ورکړل شو د الله تعالی د د آیاتونو دا سه د عذاب یره تور کړی شو فنظر دو معنی دي د دې کې مراد درینه نظر تی مراد دی بس ته وګوره وګوره ته د پاره د عبرت د غیستلو پنځور د عبرت د غیستلو ته د عبرت د غیستلو لپاره د واقع سره پر پوره ده دویم معنا فنزور سوچ کول تی مراد دی ته سوچ وکړه چې څرنګه شو انجام د المنذرین د یار ور کړل شو ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم بیا ولې ګل مونږ ورسره دا غینه رسلا په ډیر پیغمبران رسلا الى قومهم قومونو دا غیته دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی اجمالی د ټولو انبیاء علیه السلام نه او درې درجات د منکرینو الله تعالی بیانوي درې درجات اوله درجه تکذیب دویمه درجه عدم ایمان او دریمه درجه مهر د هغې په زړونو باندې نو د آیات خلاصه دا شوله د نوح علیه السلام د دغه قوم چې تباه شو نو د هغې نه وروسته الله تعالی ډېر پیغمبران راولېږل نو درجات د خلکو درې شول تکذیب کوونکي ایمان نه راوړونکي او دغه سي مهر داغه په زړه باندې ولګول شو ثم باسنا من بعد بیا ولېګل مونږ وروسته دغه نه رسولن ډېر پیغمبران الی قومهم خپل خپل قومونو ته الی قومهم دا غوی قومونو ته دا پیغمبران خپل خپل قوم ته ولېګل پجاوهم بالبینات نو راوړل هغه هم هغه قومونو ته بالبینات ښکارا دلایل په توحید د الله تعالی باندې دلیل نه راوړل فما کانوا لیؤمنو نو نو هغه چې ایمان راوړی به ما کذبو په سبب داغي چې دیو دروژن کړي او حق لره من قول مخکره دینه بما کذبوا من قبل بما کذبوا دا کذبوا او لم یؤمنو او دا کانو دا ټول چره د دې زمایرو مرجع یو او د من قبل نو مراد چره اول حالت دی آیات باندې ځان پوه کړئ ډېرو مفسرین لیکلي وایي دا له مشکلاتو نه دی بس زه تاسو ته یوه توجیه کوم تقریبا درې توجیهات پکې کړي دي علما خو لیکن اسان توجیه پکې دا ده په ما کانو لیؤمنو کانو یؤمنو او کذبو د دې ټول ضمایر راجی دي مرجع یوه ده او دا من قبل نو مراد چې اولنې حالت دی مراد دی نو معنی دا شوله یعنی په اول حال یې تکذیب وکړ نو د هغې په وجه باندې د ایمان نه دا محرومه شوله او دا داسې دی لکه هغه آیات چې کوم سورة الانفال کې بیان شوی او ما تاسو د هغې یو مطلب ویلی ان الله یحول بین المرء و قلبه کله چې راته د الله تعالی حکم راشي د الله تعالی پیغمبر درته بیان وکړي نو به کار دار چې په هغې کې خلک سستی ونه کړي بلکې سم نه هغه ومني که په اول حالت کې د الله تعالی دین خبره ونه منل شي نو بیا ورستو ربطه پر ربطه باندې الله تعالی دی محروم کړي دغه نه محروم پاتې شي په ما کانو نو نو هغه خلک چې کم پیغمبران مو ته بیان کول یو منو چې ایمان راوړې ولی به ما کذب به ځکه دیو دروغجن کړو هغه حق لره من قبل د اول حالت نه د اول وخت نه دغه تکذیب وکړه نو چې د اول نه ته خبره ونه مانی تاسو ته ما دغه خبر دسیم کړو د مانځه ټیم دی څوک د ته आवाज وکي سم د سي انسان را پانه سي بس یو د لسترګي پټ شي بیا پټ شي بس مونږ ته قضا شي او د الله تعالی پیغمبر وای دا شیطان ناشي د انسان په دې سینه باندې خپل خلطه می خو دی او دا توي وده شو وده شه نم نم بکلیلن طویله وسم ډیر شپه پاتې را وخلا پاتې را سمله نو وسره سملی نو ماردا شولا چې کله د الله تعالی حکم نه بیان شي نو سم د سره کوه خو دیو د اول وخت نه پیغمبر سم د سره به احترامی وکړه انکار یې وکړ نو الله تعالی ته ایمان هم نصیب نکړ بما کذب به من قبل مخکې ردینه یعنی د اول وخت نه بالکل دیو د بیان د شروع کېدو سره سره خلاف وک نور احتمالات پکې هم شته دوه احتمالات پکې نورم دي خدا آسان دی بس دا پوره دی کذالک نطبع علی قلوب المعتدین نو دغه سی مهر وه مونږه علی قلوب المعتدین په غزلونو د ظالمانو باندې المعتدین چې د حد نه تیراتون کی تجاوز کوونکی ثم بعثنا من بعدهم بیا ولې ګل مونږ ورسره داغینه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الی فرعون فرعون تو ملایه او غټانو داغیته دی کې اوس دلیل نقلی دلیل نقلی د موسی علیه السلام په دې کې ذکر کوي د دنیا یاره د منکرینو ته ومنئ او کوم نه منله الله تعالی به هم داسې تباه کړي لکه د فرعون تباهي چې الله تعالی کړې وه او د هغې د قام تباهي یې کړې وه او دغسې په دې واقع کې ذکر کیږي بهادري د موسی علیه صلات وسلام او د هغې د ملګرو اوس چې په دې صورت کې هم دغسې سورې هود کې وراشي سورې شعرا کې وراشي دا تقریبا دا واقعیت مخکې بار بار بیان شوی دي خو صرف معمولی معمولی فرق کې مضمون د ټولو تقریبا یې وي مخکې سورې اعراف کې بیان شوی موسی علیه صلوات والسلام هارون علیه السلام الی فرعون فرعون ته وملهی او غټانو دغه ته بی آیاتنا په آیاتونو موږ باندې بی آیاتنا مراد درین معجزات دي او دا غي پوره تفصیل وکانو قوم مجرمین او دی او هغوی قوم مجرمان مجرمانو پس تکبرو عن التوحید و الرسالتی د الله تعالی را توحید نه ځانو چتو غاڼه او دغه سی د الله تعالی را پیغمبر د موسی علی السلام او هارون علی السلام دغه نه ځانو چتو غاڼه پیغمبري ونه منله مجرمین مجرمان پرون مرتم درې معنا کړې و مجرم هغه چا ته وای چې هغه ښکاره ګناه کوي او توبه ترې نه وباسي هغې ته مجرم وای نو فرعونیانو ښکاره ګناهونه کول د موسی علیه صلات وسلام خلاف یې کو او د هغې نه توبې نه ویستلې وکانو قوم مجرمین فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چې راغی ته حق من عندنا زمونږ د طرف نه په دې آیات کې دا آیات تفسیر دی پس تکبرو د فاره دا تفسیر دی مخکې الله تعالی وی کنه چې کله موسی علیه السلام بیان وکړ هغه تزان چتو غاڼه څنګه یو چتو غاڼه پلم ما جاء ملحق نو کله چې راغی ته حق من عندنا زمونږ طرفنا د الحق نه مراد هغه معجزات دي چې مخکې او ته اشاره وشله په بی آیاتنا سره دغه حق دی قالو نو دیویل ان هاذا ان هاذا یقینا دا د ان مخفف عن المثقل یقینا دا خو د سحر مبین جادو د ښکارا یقینا دا ښکارا جادو دی دا خبره او توکل قال موسی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تویل په دې آیت کې رد ده په منکرینو باندې په بیان د موسی علیه السلام موسی علیه السلام په سرت کړي تاسو سره څه غړي وړي وای د سحر دی د خلکو د موسی علیه السلام بیان ته ولې سحر وایه ځکه چې په هغه وخت کې د سحر او د جادو د جادو چرچه ډېره زیاته وه تاسو ته مخکې ما ویلي الله تعالی هر پیغمبر له هغه معجزه ورکړې ده چې د هغه وخت سره ډېره مناسب وه نو قال موسی ویل موسی علیه السلام تقولون للحق آیه تاسو وایئ د حق په واره کې لما جاکم کله چې راغی تاسو ته اسحر هذا قالو دی ویل اجیتنا ایت راغلی مونږ ته لتل فتنا دیر پاره چې واړی ته مونږه عما وجدنا علیه آبانا د هغه طریقې نه او د هغه دین نه چې مونږ لري مونږ پاغي باندې خپل مشران مونږ لري دي مونږ پاغي باندې خپل مشران دا دویم استکبار ذکر کوي داغي دویمه طریقه د استکبار په موسی علیه صلوات و سلام باندې دو دغه لګولې دو پتوې په لګولې دو الزام په لګولې اول الزام دار چې تاسو مونږ د خپل مشرانو د لار نه اړوي تاسو زمونږ مشرانو ته داسې وایي چې دیو نه پویدل تاسو سره لای دا خبره کوي یو الزام پیدا لګولې او دویم الزام پیدا لري چې تاسو زمونږ نه د مصر بادشاہي اخلي تاسو د بادشاہي او مشرۍ تغلې دیر پاره زمونږ په خلاف باندې خلک جوړوي لتلفتنا چې واړوي تاسو عما مونږ لره عما وجدنا علیه آبانا چې مندري دي مونږ په هغې باندې خپل مشران وتکون لکم الکبریا فی الارض او شي ستاسو دواړو دپاره بادشاهي فی الارض په ځمکه کې تاسو سره دې لپاره غواړئ دا دوه الزامه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په خلاف دا دوه پتوې ولګولې په دې اوله پتوه کې خفګان د عوامو عوام یې ځان سره مرګي ډکول چې وګوره در پلار او د نیکه دین چې کم تاسو روس پر راټینګ کړی دی نو د هغې وایي چې د هغه پرېږدی اوس ته یو سپینګري ته ووایه او یا اتیا کاله یو کار کړی ته ورته وایه داسې مه کوه وایي ته پکې اوس راغلی وایي دا زما پلار او نیکه چې ویله بل مولي صاحب به زموږ سره په دې کې ناسو په دې اسقاتونو کې او په دې ډوډۍ ګانو کې او په دې کې به راسره هغه ناسو ته اوس وایي چې دا خلاف دی او دا داسې دی داسې دی دا خبر نن سبا هم دغه سکی کنه دوی کله یو خبرو کې یاره وای دا خبره خدوس پورې چا مونږ ته نه ده کړې نو په دې باندې عوام د ځان سره مریګر کول مخکې تاسو ته ما ویلي فرعون دا سیاسي لیډر و دا ملک مشر و ځان له بادشاهي او حکومت جوړ کړی او خلکو له ولې جوړې کړې وي پروژې وي وهذه الانهار تجري من تحتي وی دا ولی من له جوړی کړی دي اسپیتالونه دي دا فوج دی دا غی لوی کار کړو نو کله چې موسی علیه السلام بیان وکړ نو دا خبره وکړه یو پیدا په توره غوړه چې ای مشرانو په دی باندې ځان پوهه کړئ دا تاسو ته وایي چې د خپل پلار نیکه طریقه پرېږدئ نو تاسو دا پرېږدئ که نه شپېته پنځوس کاله او یا تیا کاله تاسو اوسه کړی دا دا چې دا مه کوئ اوسه نو په دویم کې خفګان او د دغه لپاره د وتکون لکم الکبریا فی الارض دا پارلمان ولو ته دا ویله په دې باندې اقتدار ولا ډیر خپه کیږي دا مشری غواړي مشری مشری ته دا غل نن سبا هم دغه سره چې کلم د بيدین خلک چې په مسلمانانو باندې مجاهدین باندې اعتراض کوي نو دا کوي وما نحن لكما بمؤمنين او نه مونږ ستاسو دوه لپاره منون کی ستاسو خبره مونږ نه منو وقال فرعون ویل فرعون اتونی بكل ساحر علیم راولې ماته هر جادوګر معلم ماهر پویا مخکې ذکر شوی دی دا جادوګران راوستله فلما جاء سحرتون کله چې راغلل جادوګران راغلل قال لهم موسی دې کې تقدیر دی مخکې واقعیا کې ویل دي ما ته به نږدې بیا ناست یې او ټوپک یې به راسې شاته ګرځوئ ګرځوئ به راپسې دغسې خبره ده هغه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شول او هغه بله خبره هم ده کله چې دا خلک راجمع شول وخت یې مقرر کړی د ساخ ټیم پارلمان کې مناظره ده نو اول هغه جادوګرانو موسی علیه السلام ته چې تا ولغورځی د خپل سحر او جادو او کنه مونږ یې وغورځو نو دغه پکې دې کې حذف دی دغه ټکی قال لهم موسی ویل دیو ته موسی علیه السلام نو اصل په عبارت کې تقدیر دی قال لهم موسی بعد قولهم القوا ما انتم ملقون قال لهم قال لهم موسی بعد قولهم اول تاغي ویل دي دیو جن مونږ سوره عرب کې دا خبره کړې و چې د ادب او د احترام په وجه باندې ته الله تعالی ایمان نصیب ک د د موسی علیه السلام ادب او احترام کړو قال لهم موسی ویلی ته موسی علیه السلام عبارت کی تقدیر بعد قولهم اول ته دی ویلی چې موسی ته غورځي او کنه مونږ یو غورځو نو موسی علیه السلام ته سویل ورستو ردیو د وینا نه القوا ما انتم ملقون وغورځوئ هغه شی چې تاسو یې غورځوونکي بس هغه وغورځوئ فلما القوا تاسو ته ما ویلي سورې اعراف کې مفعول لري لپاره حذف دی او د قرآن د بل آیات نه معلومیږي حبالهم وعصیهم خپل رسی او دغسې امساګانې و غیره راوړې وي هغه گزار کړلې قال موسی نو موسی علیه صلوات والسلام ته الماجتم به سحر هغه چې تاسو راوړی دی راتلل کړی تاسو په هغې باندې نو خو سحر دی جادو دی ان الله سيبتله یقینا الله تعالی به زر ختم کی هغې لره ان الله لا یصلح عمل المفسدین یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د فسادیانو تاسو فسادیان یې ګورئ ستاسو دا کار سحر دی او زما هغه چې دا هغه سحر نه دی بلکې هغه بلکل معجزه ده او د سحر او د معجزې فرق دا دی الله تعالی به ستاسو دا کار بلکل زر زر ختم کی د دې اثر به ختم شي نو دومره وخت به کې زم نه لګېدلی دوه درې منټه به کې چېرته لګېدلی نو امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې و چې څوک د شپې بسترې تراشي او سملی او بیا د آیات الولی ماجتم به سحر ان الله سيبتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين د دې د پر د آیات الولی چې کله بسترې تراشي د سملاستو په ټیم کې او د آیات الولی نو د تواهیز قسم سحر ضرر نشي ورکولی که څومره ساحران په کوشش وکي او جادو پې کوي خو لیکن جادو په دوانې اثر نه کوي تفسیر قرطبی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې ذکر کړی نو نن سبا باید د مجاهدین هم یاد کړي کا کافران په هر طریقه باندې کوشش کوي چې په مجاهدینو باندې سحر وکي جادو وکي د دنیا لوی لوی ساحران د دې سره ور سره دي او هغه دا کوشش کوي چې مسلمانانو د مجاهدینو چې کوم مشران دي په هغې باندې سحر وکړي او بیا هغه خلک چې دیو د هغې نه ډېر تنګ دي د ژبې د بندولو کوشش کوي یو مرګر را زیات شوی د پاکستان د جیل او هغه ما ته خپله واقعه ویله یو ځای کې مونږ دوره مونږ کوله نو هغه راته بیا خبره وکړله ډېره عجیبه خبره یې وکړله وایي مونږ چې کله را ازادېدلو نو زمونږ د آزادېدو نه مخکې تقریبا دوه میاشتې مونږ په دې باندې کوشش یې وکړو په مونږ باندې چې تاسو مونږ آزادو خو لیکن مونږ ته تربیت راکاو چې د مجاهدینو په خلاف باندې مونږ له یو کار کوي هر قسم کار چې کولی شي و یو بیا را مخې ته کوی ما ورته چې دا زه نشم کولی و بیا به بل ویرله وای بل بل چې څه طریقه ورته جوړه کړي ته بیا داسې وکړي ته بیا داسې وکړي موږ به له بیا داسې وکړو روپۍ به درله درکړو نو بیا په آخر کې وی آخر یو آخر ټکی را دا وای و یو میاشت په دې باندې دغه کولو تربیه کولو او وهلو ټکولو به چې نور هیڅ نشي کولای نو د مجاهدینو چې کم مشران دي نو داسې وکړي چې د هغې کپړې یا د هغې پیزار او یا نور داسې څیزونه چې هغه استعمالوي دا مونږ ته راورسوئ د هغې نه یو ټوکړه مونږ ته راورسوئ په هغې باندې بیا جادو کوي او سحر پې کوي نو مرګري بیا دې خبره وکړله چې د خپلو کپړو هم زیات خیال ساتئ د خپلو پیزارونو چې داسې یو شی دغسې د ویښتو خیال کوئ نور دیو سره لوی لوی ساحران شته لري جادوګران دیو سره سحر اثر لري الله تعالی په کې تاثیر اچي نور دیو جنا په دې کې هم احتیاط پکار دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې څوک بسترې ته راشي د شپې او دا آیات اورولي ان ما جئتم به سحر ان الله سيبتلو هغه چې تاسو راوړل دي دا خو سحر دی جادو دی یقینا الله تعالی به زر ختم کړي را لا یصلح ان الله لا یصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د فسادیانو الله تعالی د عمل د فسادیانو نه کامیابی نو چې دا آیات ولولي الله تعالی به د سحر نه په امن کې د جادو نه وي الله تعالی په امن کې الله تعالی دې دا ټول جادوګران د دې الله تعالی تبا کی او دا دوی چې څومره د سیسې کیا او څومره سکه د مسلمانانو په خلاف باندې الله تعالی دې پکې دی راګیر کی ويحق الله الحق بكلماته او ښکار کوي الله تعالی حق در په خپل کلماتو سره د کلمات هینه مراد یو قول نم پسرین داره مراد درینه دلایل دی الله تعالی خپل الله تعالی ښکار کوي حق در په خپل کلمو سره په خپل دلایل سره الله تعالی په توحید باندې چې حق الله تعالی توحید دی دا الله تعالی دا حق او دا توحید خپل ثابتې به کلمات په خپل دلایل باندې الله تعالی په هر کتاب کې چې کوم کتابونه الله تعالی را لګری دي نو پاره کې په مسله توحید باندې الله تعالی دلایل پیش کړی دي دوی معنا په سرینو کړی ده و یحق الله الحق و کلمات یې ښکار کوي الله تعالی حق در په خپل کلماتو سره د کلماتو نو مراد وعده د امداد دی حق پرستو سره الله به حق کار کوي په دې ترتیب باندې چې الله تعالی به د حق پرستو سره امداد کوي نو باطل پرست به الله تعالی په خپل ختم کی درې معنی په سینې ذکر کړی د کلمات نه مراد معجزات مراد دي موسی علی السلام له الله تعالی ورکړي ولو کرهه المجرمون اگر کبه د غنی مجرمان فما آمن لموسی الا ذریه من قومه على خوف من فرعون وملئهم فما فما آمن لموسی په دې آیات کې شجاعت ذکر کوي د موسی علیه السلام او دغه سی شجاعت دغه مرګرو فما آمن لموسی نو ایمان را نوړو په موسی علیه السلام باندې الا ذریه من قومه مگر یو څو ځوانانو د غره قوم نه علی خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه و ملئهم او د قوم د غټانو نه ایمان راوړ ذریتون په معنا د لک کسان ځوانان ذریه لک کسان تی مراد دی کمزوری نارینه او که زنانه وي او که بوډاګانو هر څوک چې یو من قومه د دې دوه احتمال دي یو قول هم پسرین دار چې ضمیر راجع له موسی علیه السلام ته نو مراد درې نه بیا بنی اسرائیل لچ په موسی علیه السلام باندې ایمان نه وړو دویم قول هم پسرین دار چې د من قومه ضمیر راجع دی د فرعون تراجع دی نو د فرعونیانو نه هم قبطیانو نو دا غینه هم بعض خلکو ایمان نه وړی دی او قرآن کریم چې ذکر شوی دی رجل مؤمن ورسو وراشي سوره حم میم سجده کې وراشي هغه ایمان نه وړو دا اوسې د فرعون خدي هغه ایمان نه وړو دا اوسې ساحران ایمان نه وړو نو ذریه من قومه مراد بیا دغه دی یا دویم قول الله چې زمین راجر فرعون ته نو په دې کې اشاره ده رجل مؤمن ته دغسې خضر فرعون او د هغې سره سره ساحران وغیره نور د الله تعالی په علم کې خو د فرعونیانو نه هم بعضې کسانو ایمان نه وړی علا خوف من فرعون سره د یری علا په معنی د معا سره دی سره د یری د فرعون نه او ملئهم او د غټانو د قوم د هغې نه یریدل خو سره د یری نه شجاعت یې وکړه بهادري یې وکړله په هغه وخت کې د الله تعالی د پیغمبر سره مرګرتیا د حق پرستو سره مرګرتیا بعینه داسې ولا کدی وخت کې چې څوک د طالبانو سره یو ځای کیږي نو بالکل هغه ټارګټ شو د هغې کور به ورانیږي بمباریږي به ګرفتاریږي به او دغسې مور او پلار ورونه قام قبیله او خاندان د هغې بچیان ماشومان هغه هم ګرفتاریږي ځکه پاکستان ظلم هغه ټول مسلمانانو ته معلوم دی چې یو کس په ټول خاندان کې طالبي او مجاهدي نو بیا هغه ټول قام قبیله په هغې باندې تنګولی کېږي د شپې چاپې دي په هغې باندې بمبارونه دي په هغې باندې د هغې کور چې دی په بمانو باندې الوځول دي دغه پکې بیا ده فما آمن لموسی ایمان رانوړ په موسی علیه السلام باندې الا ذریه من قومه مگر یو څو ځوانانو د قوم د موسی علیه السلام نه چې هغه بني اسرائیلو او یا د قوم د فرعون نه چې هغه رجل مؤمن او ساحران او خضر فرعون و اعلی خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه ملئهم او د غټانو د قوم دغینه ایبتنهم هغه یره د سنه وه ایبتنهم چې وابړی دی لره د دین د الله تعالی نه ایبتنهم چې وابړی د الله تعالی د دین نه ویواړی و ان فرعون او یقینا فرعون لعال فی الارض خامخا او چتو پزما کرمی سر کی لعال ځان او چت غنون کې او فی الارض پزما کرمی سر کی د فل د ارض مراد پرې کې زما کرمی سر ته مراد ده ځان او چت ولې غنه مراد درینه بادشاهي او اقتدار دغه دی ځکه بادشاه وکنه دیو جن اعلان کړو انا ربکم الاعلى زستا سره ټول رب یما یعنی دا خلکو ته ویل زستا سره رب یما او ربوبیت په دې معنی نه چې خلکو ته زما عبادت وکوي زما کلمه بوای روجی به زما را نسی زما په نوم باندې منظور نیاز کوي نه نه دغه معنی د رب نه وقومهما لنا عابدون یعنی خلکو ته ویلی زما قانون به منی زما نظام به منی دا خبره کړیو لکه دا یو تویلو چې روډونه سړکونه لما جوړ کړی دي وهذه الانهار تجری من تحتی دا د لما جوړ کړی دی ولی ورسه نو قانون و زما منی زما په ملک کې چې اوسېږي بل څه ونه کوي لعالن فی الارض او یقینا فرعون خامخه ځان اوچت ګڼونکی او په ځما کې وای انه لمن المسرفین او یقینا خامخه و د مشرکانو نه دلته کې مراد د اسراف نه شرک کول دي او دغه سي ظلم کول تی مراد دي فرعون خپل چیرې د ګډ پیسو د دې د عبادت کړي د غوی عبادت هم کړي د غوا عبادت کړي لمن المسرفین لمن المشرکین او یا معنی دار چې لمن المسرفین دا خامخا و د ظلم کوونکو نه ظلم زیاتې کو په خلکو باندې او دا غي واقعیا مونږ ویلی و چې خضر فرعون اسیا هغې ته بار بار ویل چې ایمان پرېږده هغې ایمان نه پرېښوده نو پولیس او پوجیانه پې مقرر کړله وې دې له سزا ورکوی کله به چې ورځ شوله نو بار ګرمو شګو باندې بیا هغه څملوله او په سینه به یې ورته غټ غټ کاڼي کېښودل بیا هم د الله تعالی دین هغې پرې نه ښوده د موسی علیه صلات وسلام ملګرتیا یې پرې نه ښودله نو شرمیخي یې کړله یعنې میخونه یې په هغې باندې ووهل او خلکو ته دا ویله چې څوک داسې کار کوي نو د هغې سره به زه دا چل کوم و انه لمن المسرفین او قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای کې هغې ته ذل اوتاد ویلی دي یعنی داسې دي چې به خلکو باندې میخونه ټکوهي بعینه د فرعونیانو تاریخ هغه د پاکستان پوج را ژوندې که ډیر مرګري چې په جیلونو کې په شهادت باندې رسولې دي نو کله چې د هغې لاشونه میلاو شوي دي نو داسې شوی دی چې هغه په برمو باندې سوري کړی دی برمو باندې دې کې هیڅ قسم شک شوبه مه کوئ مسلمانانو نو مونږ دا بار بار چې وایو چې دا فرعونیان دي دا دي دا دي نو فرعونیانو معنی داره چې ګورئ ابو جهل ته الله ابو جهل ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل چې دا زما د امت فرعون دی نو د هر امت د پاره یو فرعونی خو لیکن په هر امت کې الله تعالی بیا موسی پیدا کړی لکل فرعون موسی الله تعالی بیا راغی په مقابل کې حق پرسم پیدا کړي وقال موسی ویل موسی علیه السلام یا قوم یا قوم زما ان کنتم آمنتم بالله که تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې نو فعلیه خاص په الله تعالی باندې توکل ځان وسپاره ان کنتم مسلمین که تاسو مسلمانان ان کنتم مسلمین که تاسو منون کې د حکم د الله تعالی نو بس دغه وکړئ استقامت نه کار واخلئ ان کنتم مسلمین دا شرط دی جزاء له حذف ده که تاسو منون کې د حکم د الله تعالی زما خبره منئ او صحیح ایمان هم راوړئ نو دې کې ونه دا چې له پس بیرو وثبتو نو صبر وکړئ استقامت نه کار واخلئ صبر وکړئ او په دې آیات کې دا ذکر شو ان کنتم آمنتم بالله ایمان او اسلام دا دواړه پکې ذکر شول مخکې تاسو ته ما ویلیو کله چې ایمان او اسلام یو ځای کې راشي نو بیا به هغې کې فرق کوی نو معنا دا شوله چې ایمان صفت د زړه دی او اسلام دا صفت د ظاهر د بدن دی نو مخکې آمنتم بالله عقیدم برابري نو ان کنتم مسلمین معنا دا چې اعمال ظاهري اعمال د الله تعالی تابعدار یې نو بس اسان اسان مطلبونه درته وایم یو مطلب د دې داره چې الله تعالی د فتنې نه مراد پرې دی کې عذاب دی نو الله تعالی د ظالمانو په لاس باندې د هغې په عذاب کې مونږ مه مبتلا کوه ما اخته کوه مونږه د ظالمانو د لاس نه په عذاب کې لا تجعلنا مګر د مونږه فتنتن معذبا عذاب را کړلی شوي مونږ ته پلاس د ظالمانو باندې پلاس د قوم ظالمانو باندې الله تعالی موږ ته سزاګانې مه راکوه الله موږ د هغې د سزاګانو نه بچ وساته نو دغه دعا به داسې دی لکه دې وخت کې سړی داسې وایي الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړه چې د دې مرتدینو په لاس باندې ورنشي چې سزاګانې ورته ورنکړي یو معنی دا شوله لا تجعلنا مګر دوی مونږه فتنتن عذاب راکړلی شي مونږ ته په لاسونو د قوم ظالمانو باندې الله مونږ د هغې د سزاګانو د ظلمونو نه بچ که نو که سزاګانې ډېر خطرناکې وي دویم قول مفسرین داره چې فتنې نه مراد د الله تعالی طرف نه مصیبتونه الله تعالی د خپل طرف نه فهم باندې دومره مصیبتونه مشکلات نه راوله چې هغه امتحان امتحان شي لپاره د ظالمانو سمانه ده د ظالمانو لپاره به امتحان د شي کله چې په حق په حق پرستو باندې ډیر تکالیف راشي مصیبتونه راشي نو بیا دا کافران او بی دین خلکو ته داسې وای که دا حق پرست وي او دیو په حق باندې ټینګ وي نو دیو تر عذاب ولې راځي نو دا غي امتحان ناغه تعبیر کوي بیا په عذاب سره نو دې کې معنی دوی مدا شوله الله تعالی لا تجعلنا مگر دې مونږه د فتنې نه مراد الله تعالی مرا ولی په مونږ باندې مصیبتونو د خپل طرف نه چې هغه فتنه شي د پاره د د ظالمانو د پاره یعنی دا ظالمان به داسې وایي که دیو په حق باندې وي نو په دې باندې دا مصیبتونه ولې راځي نو هغه د الله د طرف نه امتحاني او دیو امتحان ته به عذاب وي چې تاسو په ناحق باندې ځکه چې دا مصیبت ته ورسېده فقالو ناغوی علی الله توکلنا مونږ په الله تعالی باندې ځان سپارلی ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا مګر دې مونږه فتنتن عذاب راکړی شوی مونږ ته لیل قوم ظالمین په لاسونو د قوم ظالمانو باندې دویم معنا لا تجعلنا مګر دې مونږه فت الله تعالی مونږ باندې خپل درب نه مصیبتونه مراوله چې هغه امتحان شي لپاره د قوم ظالمانو هغه وای کدی په حق باندې من بیت د مصیبتونه ول راځي ونجنا برحمتک او نجات را کی مونږ ته خپل مهرباني باندې من القوم الکافرین دا قوم کافرانو ما دا قوم کافرانو نه الله تعالی د کافران قوم نه چره مونږ له نجات را کی په خپل مهرباني باندې برحمتک دا دعا دا وسیله ده د الله تعالی رحمت وسیله